د الله تعالی دا غد شان مطابق حمدنا او شکرنا د ډېری بودی خپل فضل و کرم خپل مهرباني دې ګلشن د قران کریم جواهر القرآن کې الله تعالی الګناګار بندا خپل فضل و کرم او مهربانای خپل کتاب ته ناس ته توفیق ورکو شکر لله کنه مردم ورسیدم دوست مدرسې د ملګرو او د مشرانو شيوخو خصوصا د محترم استاد مصلح او مربی د چار سالی مفتی سے الله دې عمر او صحت کې برکت واچي تاوی حکمو چې درس دی وشي او درس په خپل او کا الله لوی احسانو دی مفتی سے په مدرسې بهر راغی ما ورته دا خبره غلطه ده مدرسې مې خزان نو راغله الحمدلله ما دا سی وای چې په مجتبا بهار راغی الله تعالی استادانو د دعا په برکت په د مدرسې د استادانو په اخلاص او آینده کې دی الله تعالی د خزان نو ساتي دا استاد محترم دا هو حکم چې درس وکړه نو هغه په خپل اوکا او ملمنو لوم وخت ورکوي نو بنده عاجز دا استادانو د حکم پورا کولو او د رب العزت د صورتن شکریه ادا کولو په بنیاد چې په بنده عاجز مهرباني وکړه او د قید او بند نه رهایی نصیب کړه نو هسه نه چې نا قدری راشي نو د شکرې په بنیاد بندا عجز درس تکې ناست یعنی شاید چې فکر منتشر وي او مزغو کې خشکی وي او چې څنګه ستاسو د درس د ویلو حق وي هغه ادا نشي خدا الله تعالی نه امید دې او هغه ته دعا او فریاد دې چې الله تعالی دا سه قران ویلو توفیق مونږ ته نصیب کی چې پاغي سره د قران کریم نورانیت د قران کریم هدایت د قران کریم برکات او رحمتونه هغه زمونږ زړه قبول کی زمونږ د زړه زمکه شیطانانو او نفسانی خواهشاتو اگر وانی کړی دي او داغه فساد راوسته دي داغي اصلاح د قران کریم په هدایت باندې دا ځکه د دین او د بنده د زړه او د روح بربادي هغه په دوو سيزونو ده یو په شبهاتو او دویم په شهواتو شبهات د کم علمي اثر دی او د شهوات غلبه د تعلق الهی د کموالی او د نشوالی د وجه ناراضی شبهات په دین کې د دین په حقانیت کې اعتقادیاتو اعمالو کې حدود او احکام کې شبهه اچول پاغه باندې بدګمانه پیدا کول دا شیطانی اثر دی او د علم کموت ته او د جهل غلبه ده د زړه ظلمت او د زړه مرض د زړه قسوت او د زړه فساد او د روح ظلمانیت هغه اومداده افلا يتدبرون القرآن د علم کموت د قرآنی علم په قرآن د نه پوهېدو د وجنه زړه ته شیطان شبهات راولي او په دینی بدګمانه کی کله په حدودو کې شبهات کله احکامو کې شبهات کله عقایدو کې شبهات چې کله یو سړی علم حاصل کی د قران نو دیات تیاری رڼا شي نو د شبهات او د جال نخلاص شي او د دین حقیقت هغه وته الله نصیب کی او په دین باندې زړه او به اوس کی دویم مرض هغه شهواتو خواهشاتو دا د نفس د طرف وی چې نفس آرام غواړي نفس مزه غواړي شهوت البطن شهوت الفرج حب با حب جا دا د شهوت مرزونه دي نفسانی خواهشات په غلطه طریقه پوره کول فيضلك عن سبيل الله فاحكم بين الناس بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم كلما جاءهم آغا د نفس قاتل لے الکیسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه زیرک اوخيار عقلمن هغه دی چې هغه خپل نفس ذلیل کو د نفس په ذلت کې عزت ته د نفس په تګي کولو کې د نفس خړوب کول دي د نفس په وګي کولو کې د نفس مړول دي چې نفس جوتی کو دا اوخيار دی او د آخرت تیارې وکړو نو عقلمن او زیرک ته عاجز احمق بیوقوف او ابله هغه هغه دی چې د نفس په مزو پسې ولګي نفس پسې روان شو داغي علاج تعلق الہی دی او د هغه ذات محبت ته چې هغه احب من کل محبوب دی والذین آمنو اشد حبا لله د مؤمن مینا د الله تعالی سره د هری مینې نه غالب ده په هر مینه زور اور ده مینه طبعی سیز دی د نفس یو سیز خوخول هغه ته مینه وای د مسلمانانو به د مینه او د زړه میلان په ټولو میلانونو او په ټولو تعلقاتو غالي وي چې کومه مینا د الله مینې ته نقصانی کوم محبت د الله په محبت کې رکاوټي کم تعلق دا الله تعالی په تعلق کې رکاوټي کوم یو غوخته چې د الله د غوخته مخالف او مقابلی کوم یو منع چې د الله د منکولو مخالفي مسلمان هغه به هغه ټولي پریدي او د الله محبت د الله تعلق هغه په هر سبا نه غالبي نه دنیا ته نظر نه عزت مال او دولت ته نظر ظاهری د دنیا سیزونه د دنیا حسنونه او کلاګانی په دې پورې بده زړه نه تړي او دا الله نه واوړي نو د شیخ سادی فتوا ده غربب ابله دا د به مغزو گوست که یو بی وقوف دا کارو کو نه یو فتوا په ولګولا چې ابله دی دوی موي به مغز دا بی مزغو دی ادره مغټه پته یو لګولا وی ګوست غوې دی ښا مې صرف وحدت کسه نو شکر د کی دنیا و عقبا فراموش کرد مئے صرف وحدت کسے نوش کرد دا الله د مینې خالص شراب چې چا اوسکل دا الله د محبت خالص شراب چې چا اوسکل کې دنیا او عقبا فراموش کرد نو دنا دنیا هم هیر شي او آخرت ته امیر شي زا محشری وای وی طالب الدنيا مؤنث و طالب العقبا مخنث و طالب المولى مذکر طالب الدنيا مؤنث د دنیا غختون کې د دنیا عزتونه غختون کې او د دنیا مزي غختون کې چې ده نو دا د کوستانو خبره خیز دی ښا وطالب العقبا مخنثو آخرت غواړي دا د صوفیا او جذبه ده یعنی آخرت طلب کول ګنا نه ده خو هغه دومره یو خبره کوي چې کستا ډیره توجه دی آخرت ته هم شي او د آخرت هغه مالک در نه ییر شي نو د آخرت هم بیا الله کې رکاوټ ته دا آخرتم بیا الله کې ریکارډ ته هغه وی سینا چې جنت غواړي او د جنت اگر ذات چې دی چې کم جنت د الله مهرباني دا سینا چې هورو کې نه غیر شي چې دا اسنا چې د هورو په مزو کې او هغه در نه نشي یعنی جنت په دې لغواړي چې ورزوان من الله اکبر جنت زکه جنت ته چې پای کې د الله رضا ده یعنی بیا هم دوزخ ته چې د الله رضا په کې نیوینو بیا هم دوزخ ته نو دا الله تعالی د آخرت طلبګار ته مخنث وي چې طالب العقبا مخنث وطالب المولى مذکر نو اسنا چې طالب جانا په مدرسه کې درنه الله يرني چې ده چې قران ته ناشته او الله در نویری یو سړی انګلیش ته ناشته او داغه نه الله ير دې نو غډیر ګناګار دی او که یو سړی قران ته ناشته او الله ته نه ير دې سوچ پکار دی یو سړی د کلب نه دوزخ ته ځي نو دا ډیر ګناګار دی او که سړی د جمعات نه دوزخ ته ځي نو دا ډیر ګناګار دی بیا ستا درس قرآن چې دی نو هغه هم په تا باندې وبال دی ستا چې کوم دی نو علم هغه هم په الله باندې وبال دی علم هغه وی چې سره الله ته ورسېو کوم علم چې هغه تا د ځان نه چا پیرا ګرځي چې نوم مې وشو کومه ونشو شهرت می وشو کو نشو او فیسبوک کې را باندې چا کمنټ ورکړل او کنه دیغه فیسبوک کې یو بل لګوتی ورکی شرمېږم نه دا چې کم دنو یرا شهرت می وشو کو می ونشو دی پسې باندې چې کم دنو روان دي علم هغه وی چې هغه سړی ته لار پرانځي او لار هم هغه لار دا چې پاغه باندې مولا ملوشي الله تعالی پاغه باندې ملوشي نو دا خواهشات د دنیا دا ظاهری حسنونه او ډولونه دا ظاهری زینتونه او سنگارونه د دې غلبه چې راشي نو د بنده نه الله ير شي د بنده دین نقصان کی د بنده زړه روان شي د بنده زړه روان شي د دې ټولو علاج چې د نو هغه تعلق الهي دا الله تعالی سره تعلق چې د زړه رجحانات صرف الله تشي دا فانی سيزونه چې دین دې طرف ته توجه نوي وی هر چې نه پای هر چې نه پای دوستی را نه شاید چې کم پایدار نوی نو هغه د دوستای حقدار نوی فنا راضی نو آغا د مینې حقدار ندی آغا د زړه بایللو حقدار ندی د زړونو جواری شروع ده کنه نن سبا وی پلان کی په پلان کی زړه بایل لري نو دی باندې زړه مبایلا عشق را با حیو با قیوم دار دا الله د ذات نه تعبیر دا الله تعالی د رضا نه تعبیر دا الله په وجه باندې کړل چې یریدون وجهه دای غواړي مخ د الله غواړي چې کم ده نو دا الله مخ کما یلیق بشانه نو طالب العلم چې ده نو هغه طالب وجه الله دی هغه دا الله د حسن دا الله د خلا تعبیر طالب دی او دا وجه دا الله چې دا نو کل شیء هالکن الا وجهه کاغا شهوت اللسان نه زنه سړی وای چې ما خپل خپل خبره وکړي او زمان نومو شوه چې ما خسته خسته جامې واغستلې او زمان نومو شوه ریا جامه از خپل جامه خا خود ریا او د سمعت جامه او د شهرت چې کمندنو کلام مې وکړې خبرې اترې کړې ته تړلې نو شهوت اللسان نه دارنګي شهوت البصر چې بس ما ستا قتلې چې دیګیای کله اوس ته ګوري کله بل څه ته ګوري ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی و فرمایل چې کوم سترګه په ګناه کې استعمال شي نو هغه سترګه به الله ځان ته څنګه وجړي چې کوم سترګه کې غلط استعمال شي نو نن موبایل ته ګوره چې کوم خلکو به د پردې جینای نه انتهایی پرهیز کو د نظر حفاظت په کو نو غنن په بلستن کې جنې ګوري کمی جنې بچ حیا کولا او هغه بچا سره خبرې نه کولې نظر به ښکته ساتو اغنن د مور په مخ کې په بلستن کې د پردو لکانو سره غپ لګئی د دې علاج بسنګي د دې علاج د تعلق الهي چې دې دا وای چې په بلستان کې ما سره زما محبوب ازلی دی او هغه په مینا کې شریک نه برداشت کوي هغه په مینا کې شریک نه برداشت کوي نو زما مولا او زما محبوب به زمانہ خفشي هغه به زمانہ خفشي نو چې کله تعلق الهی راغی نو شهوات به ختمي قران کریم الله رب دې قران کریمی د تربیت او د اصلاح نظام دی او سمز مکه صدا والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه پاک از مکه هغه خپل زرغونه کوي ډیره مزیدار زرغونه کوي الله وی چې زکم بنده ځان ته خوښ کم نو بیا زه د هغه غوږ شمه بیا زه د هغه سترګې شمه یعنی هغه بیا په غوږ او په سترګ باندې زما خلاف نه کوي هغه بیا زما خلاف نه کوي نو د دې علاج د زمکه چې دا د زړه زمکه دا الله په قران سمي نو امتنا شبهات ختمي او امتنا شهوات ختمي زکه قران علم نه او زکه قران تعلق الهي دی قران علم نه ليدبروا آیاته چې کله قران وای چې قران اوري او زده کوي نو دا علم دی او دغه ته اول العلم ویل دي چې علم والا خلک چې دي نو د قران کریم باندې پوهه خلک هغه علم والي حافظ ابن قیم رحمه الله تعالی ذکر کوي قران کې سوچ وکا فکر وکا زکه علم د قران کې پروت دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ته هغه فرمایي من اراد العلم فليثور القرآن من اراد العلم فليثور القرآن د چا چې د علم اراده وي نو هغه د قران واړی او راواړی ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی به معنا کولا وی فل یصور القران دا غد قران مجید کی ګوډو کی ها دی قران ته دی ون خلیسم قران اصل علم نه انزله بعلمه الله تعالی خپل علم قران را لګل دی قران کریم دا الله علم دی چې دا د مخلوق د اصلاح د پاره کافی دی نو قران کریم وایا قران کریم زدکا او په قران کریم ځان ستړی کا چې علم دې نصیب شي او هغه علم چې بدځوانای شبهات پاقیدو په احکام او په حدودو کې ختم شي دا د شیطان جالو نو چې قران کریم زکای نو د دې یو جال نه بخلاص شي دویم قران کریم چې ده نو دا دا الله رسای دا دا دا الله الله را دا دا الله رسای دا او دا الله تعالی لار دا حبل الله دې سبیل الله دې چې دا الله لار دا نو چې سړی د پیښور په روډ باندې رواني نو لاهور ته ورسی کې پیښور ته چې سړی په موټروي روان دی وروخو ته او یره زما لاهور ته نو دی به رسیم لاهور ته ورسی چې لارې صحیح نیولې نو قران کریم الله ته درسېدو لار ده القرآن حبل الله المتین الممدود من السماء الى الارض قران کریم دا الله رسای دا د اسمان نه زمکی تر او دکړینا د اسمان نه زمکه ترا وګد کړی دا دای مثال ویل دی مثال چې رسخ کتر وګد دا چته او هغه کې رسای دا رسای تا نیولې دا چته ټول لارې د خطو بند دي یو د غرسای دا اوس یو سړی دی هغه را سایونی ولا پسینه کې زور دی ځوان دی او پر سایوانه غر غر په وړه لاړ نو چته وو کیږي دوی مې او دی هغه تیمور اور چوینټي والا مسله ده لک په بار لاړ شي نو چې بار لاړ شي نو ستړی شي نو بیا پکا تراشي بیا په برلان شي بیا په قطر شي خو خپل مهنت نه پریدي کمزور دی خو مهنت نه پریدي ټرای ټرای اگین بیا بیا خپل کوشش کوي دریم یو دی اگر اسای کلکنی ولې دا خو یو زور را کې نشته خدا را اسای پرېګ دمانه بسره دی رسای سره میمینه وا نو کده په خپل زور لاړ نشي دا درې واړه کسان امید دی چې دې چت توخیږي هغه ولني کې حضور شته دا دوی مون کوشش کوي نو که په خپل او خطا او کچا سره زور وکړو او دا دریم چې دی نو ذرا سایک لکه نیولې ده نو کې دې شي دا بره خاتون کی خلک یا د رسای مالک غرسای راکاږي نو دیو په کې مراکاږي نو نو دې خو بلال شي په بار باندې خو یو سړی د ګټ کې ناشته هغه وې داسې بي وقوف دی تا خو ډیر وی کما قلی دا دې څه کار شروع کړی دی رسای پورې ختی دی دا ځان له کار کتل په لیکاپټرو کې تل غواړي دا کار کول غواړي دا کار کول غواړي هغه دې دریو واړو ته کمقل وي دا سړی وچت توخیږي دا تباہ او برباد دی ذکر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے او یا سره مینو کا خدمت کوا کې دې شي ظالم لنفسه شیخ ذالک هو الفضل الكبير دا درې واړه چې کم نه لوی فضل الله دې ولا تکون رابعا فتالک امام ماوردی د سلورم معنا کوي زونو روایتونو کې خامسن راغله په د سلورم معنا کې چې سلورم کم یو دی هغه دشمن د دې درې واړو دی چې د قران والا دشمن نو دې چې کم دی نور چت نشي خاتلې نو قران حبل الله دی قران کتاب الله دی قران رحمت الله دی قران سبیل الله دی قران کلام الله دی دا الله خبرې دي دا الله په خبرو الله ملاويږي درس خون مخفي منم چوبوي ګل در برګ ګل هر کی دیدن میں لدار درس خون بی ندمرا درس خون مخفی بن منم چوبوی گل در برگ گل چی کنا نو قران کریم د تعلق الہی نصاب دی د دې وجنه شغل بالقران چې ده شغل بالقران د ټولو نفلی عبادتونو نه بهتر دی قران کې مصروفه کېدل قران زده کول قران خودل دا د ټولو نفلی عبادتونو نه افضل لې ځکه نفلی عبادتونه چې کوي نو کې دې شي الله په کې د نه يرشي موز وکای کې دې شي توجه برابر نه وي ذکر او اسکار وکای کې دې شي توجه برابر نه وي نور کارونه وکای کې دې شي توجه برابر نوي قران وای نو دا بالکل د الله سره مشغولیت ته دا الله خبره کول لیکنه لک په محبت وای چې وای ټکی ته ګوره نو وایا چې دا زما رب ویل دا او زه د خپل رب ترجمانی کوم زه د خپل محبوب ترجمانی کوم او زه قران وامه د دې وجنه ثانوی رحم الله تعالی یو ځای کې وایي چې اوسړې د قران کریم تلاوت کوي نو دې چې تلاوت کوي نو دې د فرض کوي چې د دې پردې نه اخوا زما محبوب دی او هغه ما ته غوږی خې دی او زد هغه ته د هغه خبرې اوروما نو دې به وای په ایمان څومره ځان به پکړی یو فرضی ما یو د دنیا مجازی محبوب دی هغه د پردې نه اخوا دی او دې د هغه صفاتونه کې او د هغه خبرې ران عقل کوي نو څنګه مالګه مرچکه به بګی شي او په ست طرز وی وی هی بچوره غه له خو وی چې ډیره مزه وکړه اسه په قر کې وی ډیر خوان دی وکړو نو چې الله تعالی د تغوږی خېری او د الله کلام ته وای نو ډیر په محبت وایا په ذوق او شوق باندې وایا په مینا باندې وایا نو دا قران کریم دا الله د تعلق نصاب دی حبل الله کلام الله رحمت الله سبیل الله په دې باندې الله ملاویږي هدایت ته نو په دې باندې زړه سم شي زړه به سم شي دا الله مینه وا پټولو مینو باندې غالب وګرځي شهوات هغه به ختم شي نو د زړه زمکه چې دا د زړه زمکه نو د دین شبهات ختم کا په علم قرآنی باندې د قرآن په علم باندې او د دین شهوتونه ختم کا د قرآن په علم باندې بنیادونه هغه سمای نو دا وړز مکه د غټې زمکی بنیاد دی دا وړز مکه چې دا زړو نو دا د دې ټول عالم د اصلاح او د فساد کنټرول لې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس ظهر الفساد فی البر والبحر روان شو وچول واندا دا لوی عالم روان شو د دې وجنا چې د خلقو لاسونو غلط عملونه وکړل دا وړوکه عالم انسان چې دی نو دا د دې غټ عالم مدار دی د دې غټ عالم زړه دی د دې غټ عالم اصلاح چې دا نو دا په دی باندې دا نو درس قران کریم کوي د قران کریم علم زکای نو دا دو خبرې بزان ته ختم کی یو مخې ته وزان ته کی دي یو چې د اسلام په حقیقت پوه شم چې الله کوم تربیتی پروګرام را لګل دی پاغي باندې زپوی شم چې بیا غلط خلق هغه چې کم دنو ما نه گمراه کوي شیاطین الانس والجن هغه به ما د دین نه بدګمانه کوي د احکامو نه به بدګمانه کوي نو چې هغه مې د احکامو نه بدګمانه نه کوي او دویم شهوات هغه به ما خرابوي شهوتونه او د نفس مزي هغه به ما خرابوي نو زبا د الله تعلق زده کما د الله محبت چې دینو هغه بس زده کما کفر دو قسمه یو نظریاتی کفرو چې سړی په دین بدګمان شي او انکار ته نو کی او ایزه په دلیل باندې یما نو دا نظریه خراب ده نظریاتی کفر ده دا دا د شبهات نتیجه ده او بل د دجالی او خواهشاتی کفر د دجال جال چې دی نو هغه خواهشات دي دجال جال خواهشات دي صحابه ډیر سختو په دې کې جابر خوخه غسته دا عمر وته وی وی جابر خوخه راوړه الیوم تجزون عذاب الهون نو د نفس خواهش هغه نظریاتی کفر دی دجال مال دولت جنکای الکان هغه چې کم دنو رامخه ته کوي شرابونه کبابونه چوته وای هغه دا نه وای چې مړه دین سکای او دا غلط دی دی کې دا شوبه دا غدا نه وای هغه مړه انسان ډیر کمزور دی یار وسو دا نف په سړی غالب شي دا نف په سړی غالب شي توبه خدای توبه وای او سره توبه خدای توبه وای او د دین دشمنی کوي دا نظریاتی کفر نه دا خواهشاتی کفر دی افرایت من اتخذ الهه هواه د خواهش ته خدای ویلی دا د خواهش بندلې نو د قران کریم حاصل اصلاحي پروګرام دی علم ورکول او تعلقی الہی ورکول الله تعالی فضل او مهرباني وکړه هغه خپل اصلاحي پروګرام ته ممکن اولو گویا کې چې دا مونږ ویل شو باوسوق او په یقین سره چې الله تعالی مونږ ته د خیر رسولو اراده وکړه او الله په زړونو کې زموږ زړونه خوښ کړل الله تعالی په روحونو کې زموږ روحونه خوښ کړل او هغه چې کمندنو قران ته کینول الله تعالی مون قران کریم ته کینولو چې زه چې کم دینو تاسو زړونه روغول غواړم زه تاسو د زړونو اصلاح کوم افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه چټیانی یو سړی چې کمنو پای کې چکر هم لګول شي ارس کول شي چیرې چکر ولوم کراچۍ ته ولاړ شم لاهور ته ولاړ شم او وګرځم راو وګرځم چې را روان کاله سبقونو ته پرشمه دام کول شي ادم کول شي چې یاره ټول کال کې د یو عظیم نعمت ناقدری راغلی دا چې هغه خوب دی ښا او د خوب کمې راغلی دی نو راشه په دې چټیانو کې دا نعمت الهی قبول کو او نو مصوباتای نه ویلي په قران کې څه او راشه دا خوب پکې پورا کړه چې ور دې چټیانو کې زمونږ چې کمدنو ملګری او طالب اسحاق مولوی سیب دی ملګری او وطندار مو ثم مدرسې تراله مالک عمر واحد شو شو نو مناله چې عمر واحد وو مالک عمر واحد وی وده دی مې زه صحیح ده نو بیا له مالک عمر واحد شو بلته چې بل ورځ رالم مې لکه مسلمانه تا پسې د کور د اختر چټیانې مې مې د کور در پسې لور او چادر را لګیلې دي چې واخر اوله زما مور پته مده چې واخر اوله ته خو واخر نه اوله دوه ورځې وشي پېنه ما وی چې نه راوړم په ما تجربه کوله هدا څه شي تجربه همای چې سړی سوره خوب کولې شي همای چې صرف چا ډوډل او پاسم او موزلا او بقای وو د کېګم پیدا ضرورت په 2 غنټه کې پوره کړی دی او باقی 22 غنټه خوب مې کړی دی همای چې نه کیږي سړی چې 22 غنټه خوب سړی کوي چې ورګه تجربه کومه دام یو سړی کول شي خو چې الله تعالی د داغه نفسانی مزه ختم کړي او د د ازړې خپل قران ته کینو فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام الله تعالی په اراده د هدایت وکړه چې د دا سینه چې کم دنو دا قران کریم ته کولاو کما نو الله تعالی اسلام تا قران تا اسلام قران تقوا دین سبیل الله حبل الله دیو مقصد ګڼ تعبیرات دي عبارتنا شتا وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير دا ټول د یو مقصد ترجمانان دي الله تعالی اصلاح کوي نو اے طالب جانا اوس دا اصلاح قبول کا موږ له هم لږ اختیار را کړی دا نه چې اوس در باندې په زور باندې قبلې انلزمکموها وانتم لها کارهون اوس دا اصلاح قبول کا دا اصلاح قبول کا پیغمبر راولیږي پیغمبر بیانو کی دا د الله د اصلاح اراده ده کنه چې الله د زمکه اصلاح کوي الله د خلقو د زړه اصلاح کوي خو الله رب العزت دی هدایت ته څوک مجبور کوي نه قل انی علی بینت من ربی وآتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارهون توبه خدای توبه خو لکه داسې معنی به وکي چې ولې په زور در کې درو منډو چې ستاسو خو خنیو مونږه در په زر تپو په زور در پوری درو تپو ستا دینی خوخه او زه در پورې دا خپل هدایت شی وړه کوم الله خو دوره مهرباني وکړه چې د کور نه در باندې بستر اوچته کړه دا چا وکړل الله تعالی وکړل کور نه را روان کړی بستر د لدار کړه راو سي مدرسې ته بیا د بلستنې نه را پاسولې او بیا دل دا دس توفیق درک بیا دل قران کریم په لاس کې درک او بیا ورته کینولې اوس وته دا وسیله کوي کینې نه ولم نو راي کوسو دا نعمتونه ته اوس وسیله کا وای د کور سارا اوستلم بستر را لتارا کړه په گاډي کې تا کینولم دې ځای پورې تار او سلم د کمرې نه تار او سلم د جمعات نه تار او سلم د کور نه تار او سلم قران درار په لاس کې راکو کېد نه ولم نو چې کېد نه ولم نو اوس را لراکا بیت نه په زور باندې وغواړم او په طبیعت کې بوج مراولا نو په دې مقصدونو تنا خپل اصلاح وکړه دا الله ستاره اصلاح را دو کړه نو الله فضل او کرم کو او مهرباني وکړه چې دی اصلاحي پروګرام ته او دی اصلاحي نظام ته دی ته منګه کینولو منګه کینولو د دې شکریا دارا شکریه دا ده چې اوس د دې نعمت صحیح استعمال وکا او په دې نعمت ځان وکړوا سم ځان په وکړوا مهنت وکا خوایو کا په لیکلو په ذریعہ باندې د زده کړې په ذریعہ باندې د تکرار په ذریعہ باندې د یادولو په ذریعہ باندې خپل میموري بهر مګ دغه انګلیش کې وی دا میموري مضغوطه وی نو نن سبا خلکو خپل میموري راغستې په موبایل کې خې دی موږ میموري کارت کې ډکو ځان نه هلکه مضغو کې کېدا علم چې دین وې سینه به سینه نه بل هو آیات بینات دا نه چې بلوټوت تو بلوټوت ته او زه بیا ټوزه پیاره چې دا د دین ما سره واړه خپل علم په جیب کې واچي دی باندې چې ته د ډیلیټ بٹن سوک کې نه کې سبب بیا میخه شیخ جمیل الرحمن سے یادې چې چې ته درس لته قران کریم وسره په وبو پورې وته نو قران دې نسیم ته پریوتو نجاوتوی وی درسو کاوی شیخ جمیل علم سین وړلې وی شیخ جمیل علم سین وړلې قران کې ټول لیکل کړو یاد کړی نو وینو ناج ول څه سین وړو کپې لګو امام سیبوی ځان سره د نحوی قاعده لیکلې او ځان سره به سړه ډوړای نیول ګرځاوله نو د ډوړای سره اگر قاعده لیکلې ډوړای سره قاعده لیکلې یو سپه راغله ډوړای وړې دا نو قاعده په قیمت لیدي قاعده په قیمت لیدي چا وته وی نو هغه وته وی د نن نه پس می عزم کړي چې سیوي بیا دول کوي سیوي بیا دول کوي دا نه چې لیک خشه نه نه خدا نه چې لیک پر رجستر کی بس لیک د ضبط د پاره دی العلم سوید والکتابت قید علم خکار دی او لیکی چې کم نه نو دام نه ضبط او کده یادولو لپاره دا نه چې د کې خودلو لپاره وی لیکا نو ضبط پسې نو لیکلو نه رسته وته ون خلنو یاد کا چې ما کوتیبه نو قرا چې کم سیز اولی کله شنو هغه پاتې شو نو لیک اوکا علم بالقلم وسر راغله دي والقلم په قران کې راغله دي نو دا لوی نعمت ته قلم او کاغذ خو خبره دار چې صرف په دې اکتفا مکو او په میموري کارت باندې اکتفاګانې مکو چې میموري کارت مې یو درس را سره په دې کې ده په دې کې ده د لوی لوی شيوخ درسونه چې چا اوریدل د پیندې شیخ رحم الله غونته درس موجود دی چا اورید د مولانا جاجروی رحم الله درس چا اورید د پنځپیر شیخ القرآن رحم الله تعالی درس محفوظ چا اورید اصل سیز هغه چې کمندونو ځان لیک کول او یادول دي نو په دې باندې د ځان د اصلاح د پاره او د عالم د اصلاح د پاره دا قران کریم زده کا او دا قران کریم محفوظ کا مهنت په وکا او کړهو په وکا اوس چې کم دنو دا نه چې صرف او صرف اورا او پرې دوايي بیا په یو غوغور او په بل غوږی وباسا نزان مهنت وکا او کړهو وکا چې کوم درس کیږي داغي تکرار وکا داغي چې کمندنو یادولو کا خلاصي یاد کا مشکلات یاد کا اصول یاد کا چې سین هغه مکمل طریقې سره یاد کا په مهنت او په خوارای باندې وکیږي دا الله تعالی د دې نعمت قدر وکا او قدر دالې چې ځان په وکړاو او خزان په وکړاو دا الله تعالی نه سوال کول خپل مهنت کول او دا الله نه سوال کول مهنت پومو کې خو بیا هم په ځان اعتماد او په خپل مهنت اعتماد نیوی اعتماد د په الله وی چې مال به الله علم راکړي او ما به الله په قران کریم باندې پوي کی نو دې نعمت قدر وکا چې الله تعالی په خپل فضل او مهربانای مون قران کریم ته کینولو او د ناس ته توفیق را لراکو الله تعالی دی د صحیح ویلو مونږ له توفیق راکی او الله تعالی دی تاسو له صحیح زده کړی او د صحیح چې کمونو خدمت کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین او دعا وکړي چې درس کیږي ان شاء الله امیر سیو الله کم دی او زید کم دی الګه ملګری دا کسانو ویني هغه زی اولاد یا ګټ کې شو ولاړ دی دا تاسو امیر دی پسره زید معاون دی صحیح ده کنه ملګری باندې چې کم دنو د خبرې قدر کې دی وستاسو خدمت کوي نو چې ملګری دی د خبرې احترام کوي او په طریقه باندې چې کمندونو کار کوي دویم کدا ملګری په صفونو کې کینی صف صف باندې نو د ملګرو ته د لیک و غیره سانتیاوي او چې د دغه چې د منس کې د استنی چې د سره داسې لګو غونډه کې لار پری دی مستقل نو ملګری ځنی بیمارانی تکلیف وتا نو درس خو دومره حاصل نه دا ورته تعلیم ورته کې درس ته لګ لګ وتا او که بیا هم انسان نه او چاته سو عذر کیږي نو په سب پر ازي او لارې تبراوزي د قران مجید نو د پاسه د ملګرو د پاسه بناوړي نو په صف باندې چې کمونو ملګری کې نه صف باندې او په دې ځای کې مینس کې لار پرې دی بیا په صف باندې به یو طرف نه بل طرف ته راوتل اساني دې چې کمونو دا او کې چې څنګه درس ختميږي احمد سید مولوی سے به تکرار کوي چای چې اوس کله کېږي درس پسې بیا هغه تکرار کوي ملګری ټول چې کمونو تکرار ته حاضرېږي او د ماښام درس به ان شاء الله ربي طریقې سره کوي مېلمانه هم راځي چې هغه طریقې سره دغه الله هم خوشاله کړه دعا وکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت يا سامع كل صوت ويا سابق كل فوت نسألك بأسمائك العظام ونسألك باسمك الأعظم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا كاشف كرب المكروبين يا مجيب دعوات المسترين يا فارج الهم ويا كاشف الغم ترى مكاننا وتعلم حالنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عاجله وآجله اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم زين أعمالنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وزينا بزينة الإيمان اللهم زين أعمالنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن اللهم اجعل لنا نورا یا الله زمونږ ګناهونه معاف که یا اله العالمین مونږ عاجزانو له د قران مجید در راغستلو توفیق راکو یا الله اوس د صحیح ویلو د زده کړې توفیق راکه یا الله یا الله په داسې طریقه باندې د زده کړې توفیق راکه چې په هغه طریقه باندې رضا یې ته یا الله چې کوم استاد رضا ذریعہ ګرځي په هغه طریقه چې کم دنه د زده کړې توفیق راکا یا الہ العالمین دې طلبه کرامو مهنت او خوارای کړی دي د لری لری نه زاینو نه ستا په توفیق او مهرباني راغلي دي لوی لوی علما کرام لوی لوی مدارس د علم غرونه هغه پریخي دي او ما عاجز او فقیر ته قران اخی دی یا الہ العالمین د دې زړونه او قران ته پلوکا یا الله هغه علم د قران ورته نصیب کا چې کوم ستاد رضا او د عالم د اصلاح او د خپل اصلاح ذریعہ وي الله موږ ته خپل مقصد په اسانه باندې ملاو کا یا الله زمون شرعي مقصد ستا رضا یا الہ العالمین دا غي کې مونږ ډیر کړهو ما د امتحاناتو مصائب او مشکلاتو راغینم یا الہ العالمین محفوظ کا یا الہ العالمین ته درس چې څنګه د ابتدا توفیق راکړو دغه شانتې بغیر د رکاوټ بغیر د سمسایلو بغیر چې کمدنو د سر رکاوټونو خپل فضل و کرم باندې یا الله سر ته ورسو یا اله العالمین زمنګ سینې زمنګ زړونه د قران کریم انواراتو والا جوړ کا یا الله مونږ غندیو مونږ قران کریم ته پاک کا یا الہ العالمین زمونږ زړونه د خپل محبت د پاره انتخاب وکا یا الہ العالمین مونږ ته خپل رضا نصیب کا یا الله د قران کریم سره ژوند د قران کریم سره مرګ او حشر هم نصیب کا دا قران کریم زمونږ سفارشی وګرځوا یا الله زمونږ مقابله وینا کوونکې مګرځوا یا الہ العالمین څوک چې د طلبه او خدمت کوي دوی ته د محبت په نظر باندې ګوري یا الہ العالمین ته د هغې سره محبت وکا یا الله دا غي شرعي ضرورت پوره کا څوک د مدرسې سره تعاون کوي خواري کوي مهنت کوي کار کوي یا الہ العالمین په داغي مال او حال او جان کې برکت واشوا یا الہ العالمین دا طلبای کرام راغلي دي د دې د هر قسمه ضرورت یا الله ته حافظ او ناصر شه یا الله د خوراک تنظیم د هر څه تنظیم په عجیب طریقه باندې وکړه الله یا الله دنیا دارو ته ملاویږي دی لم یا الله او دی مدرسی له جی کمدنو ځای ورکړی دی یا الله دا غی په مال او حال کې برکت واچو یا الہ العالمین ټول مدارس او ضرورت د غیبی خزانو نه پورا کا یا الله موږ د خپل ریزان او قران وګرځو یا الله ته زمون حافظ او ناصر شه یا الله زمونږ حافظ او ناصر شه یا الله زمونږ حافظ او ناصر شه یا الله زمونږ رضا شه یا الله چې څوک بیمارانی هغه ته صحت کامله عاجله نصیب کړه الله زمونږ راجلی خان مولوی صاحب ورور اجمل ورور بیمار دی الله ته ته صحت کامله عاجله نصیب کړه قید وبن کې کوم بیمارانی یا الله په خیر او عافیت را آزاد کا یا الله زموږ ملګری دي هغه په جیلونو کې بند دي همون ته د دعاګانو درخواستونه کړی دي یا الله بغیر د درخواست موږ باندې حق دا غي جوړیږي چې موږ هغه په دعا کې یاد کو یا الله اوس موږ ته درخواست کړی دی یا الله په مونږ نیک ګمانی کړی ده خصوصا وی د جواهر القرآن طلباو ته وای چې مونږ ته دعا کی یا الہ العالمین زمونږ رونه دي زمونږ ملګری دي تا ته آزادول هغه ډیر آسان دي یا الہ العالمین د مخلوق د غلامۍ نه مونږ ټول په امان کا یا الله په خیر او عافیت ټول ته رهایی نصیب کړه یا الله یا الله نور علما طلبا عوام د جیلونو د تکلیفونو د سختونو محفوظ کړه یا الله یا الله هر څوک ته محفوظ کړه یا الله یا الله ته زمونږ رضا شه یا الله یا الله مونږ ته د خپل رضا دولت نصیب کړه یا الله یا الله ته چې کوم دنو ویلی نا ویلی سوالونه زمون قبول کړه یا الله یا الله په دې ملک کې ارزانی آسانی اسلام ایمان او امن سره راولې الله یا الہ العالمین حاکمان خپل تابعدار کړي الله یا الله عوام خپل تابعدار کړي الله یا الله مسلمانانو د سرحداتو حفاظت وکړي الله د مسلمانانو د خاورې حفاظت وکړه یا الله د اغیارو د پنجو نه محفوظ کړه یا الله مسلمانان د اسلام فکرمن کړه یا الله یا الله مسلمانان د اسلام خادمان کړه یا الله یا الله موږ د قران او د دین خادمان کړه یا الله یا الله موږ د خپل نوکرانو او د خپل خادمانو په فهرست کې راول یا الله یا اله العالمین زمون نارضا شه زمون نارضا شه یا الله بغیر د رضا نه را مرګ مراواله یا الله اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قونا في رضاك وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين